علامه ابن الجزري صاحب د خپلې زمانې یو لوی عالم تیر شوی په احادیثو کې د چا نوم ډېر یادېږي د امام بخاري رحمه الله لکه څنګه چې په احادیثو کې امام بخاری دی داسې په قراتو کې امام ابن الجزري صاحب دی ها علوم القرآن علوم الحديث لغت فقه قراءات نحو مذاهب رواية الحديث دي طولك يدي طولاو د امام ابن الجزري په زمانه کې ډېر قرا موجود لکه شیخ ابو بکر ابن عبد الله چې په جوندي باندې مشهور دی جوندي صاحب د استاد او علامه ابو بکر علامه ابو عبد الله محمد ابن الصائغ او الشيخ ابو محمد عبد الرحمن ابن البغدادي او شیخ عبدالرحمن القروي دا ټول موجود خو ابن الجزري صاحب څه شو لا نذیر له دا غوند څوک نو دیو جن امام سیوطی په طبقات الحفاظ هغه کې ذکر کړي لا نظیر له فی القراءات فی الدنیا فی زمانه د ده غونتي قراءات واله په دغه زمانه کې څوک نه و یو خو ابن الجزري صاحب هغه ته د اسانید لوی علم ملاو چې په اسانی د متصله او هغه ته کوم قراءات را رسیدلی کوم راویانو نه چې د نقل کړو هغه تاریخ ورته معلومو دراویانو طبقات ورته معلومو د د په پدې کې ډېر لوی لاس دی تاسو النشر کتاب وګورئ هر یو قصه چې کوي او هر یو خبره چې کوي نو سند متصل ذکر کوي قائل ته په کار دیګا چې تاسو فرمایي او زه فرمایم او فلانه فرمایي نه سند به ذکر کې او فرمایي چې تکار کیږي او بیا قران او قراءت وما لقياس في القراءه مدخل ادون كما في الرضا متكفلا قرات کې خو بیا زرا کل جریږي نه او په ټول نقل ذکر کې دیو جن عمو طالبانو ته امتحان کې وایو مې چرته د خپل عقل نه ونه لیکي نقل نه کارواله سنا ته تجوید په امتحان کې به سنا کار علي عقل نه کنه کلنا ها خا د په طبقات القرا باندې کتاب هم لیکل دي احوال به کې ذکر کړی د قاریانو دویمه خبره په ده کې دا وه، الضبط التام، ضبط التام دې ته وايي چې خبره به یې څنګه واورېده هغه شان به یې تاله در رسوله، داسې نه چې لکه د نن سبا غوندې چې زه یوه خبره واورم او بیا یې تا یاره کېدای شي چونکې چنانچې ته یاره تقریبا داسې وه په تقریبا مقریبا کار نه کېږي وایي دغه شان کار و. دکې دا صفتو ابن حجر صاحب ذکر کړي وی الحافظ الامام المقرئ ابن حجر صاحب څومره لوی سړی دی ابن الجزري صاحب حافظ امام دی مقرئ دی دا قاری د مقرئ تفصیل او درته ان شاء الله په مفید کې وکم نه درېمه خبره د ابن الجزري صاحب دقت علمي په علم کې څه شی او دقیق باریک بین چې یو کتاب به وکړو نو خطابتي پاتې کېدن او به چې دې کې دا د غلطي ده د چا په وهم کې بم غلطي راتله ابن الجزري ته به ذکر خطا وکړي و وګوره النشر فی القرات الاشر د ابن الجزری سے نو بیا به د سر نه ټوپۍ غورځيږي او ته به راوچته اب بیا غورځيږي دارنګ ابن الجزری صاحب ناقد مو څه شو ناقد دی ته وی چې د بل په کلام ردو کې خو داسې رد نه لکه د نن زمانې د نن زمانې سره دي وای دا د چې کوم خبره کړې دا غلطه ده او زما خبره صحیح ده او دا زه چې کوم خبره کوم دا زما غبل کتاب کې بلی کلی دا ته په دې چرته کار کی ستا په کتابونو کار نه کی نن سبا رد چې کیږي نو هغه سره 15 کنځلې مو لیکل شي نه غرض څه غرض اثرم نه کوي په خواني علما کرامو چې په یو بل رد کولو نه یو بل سره به مینا او محبت هم وو هغه رد به چون کې د الله د بارو کنه نن سبا خو زموږ رد د بابا د پاره ها د مشر د پاره د خېټې د پاره د مرګرو د خوشحالولو د پاره څوک به چې په چا برت کوي او دې د پاره بو کې چیرې چې الله را ناراضي شي ابن الجزري ناقد علمي او صرف ناقد نو علم هم ورسره هغه روایت به نه قبلولو چې عیب به پکې داسې به د هغې معلومتیا کوله لکه څنګه چې هغه پیسې خلک په ګوتو کې معلومای بس چې امام ابن جوزی ته په خبره ورسېده کنه بس هغه ودرله وویل چې کوټه دی که کاره دی نو بیا چې به کله د قاریانو په یو کلمه کې اختلاف رالو چې دا څنګه ده نو ابن الجزري صاحب په پکې صحیح رايه پیش کا او هغه به معتمدن علیه مو نن سبا بس چې په تجوید کې اختلاف راځي چې دا ټکه څنګه ده بس د ابن الجزري قول پکې ګوره هغه باندې ټول امت اتفاق ده کله به روایاتو په منځ کې تعارض رالو کنه دوه روایتونه دي یره دا خو د یو بل داسې مقابل غونتی ښکاری دوه خبرې دي ته به پکې داسې معنا وکا د ته توفیق وای د دواړو په منځ کې به جمعواله راوستو په دواړو به عمل وشو الامام الفضالی شارح د منظومه د مقدمه الجزری یولسمه صدۍ کې وفات شوی سیف الدین ابن عطا الله الفضالی هغه ذکر کړي د ابن الجزري بارک مولانا شیخ القراء والمجودين شمس الملة والدين الجزري كان مفننا في علوم شتى محقق او مدقق خو قران سم وي قران څه کولو تعالی په خپل روایت نه درځي او ته محقق او ور سره مدقق می او هغه قراءات عشره را جمع کړي سره د ټولو طرقونه چې په هغه د امت اتفاق دی او انکار ته کفر دی او هغه محقق او مدقق او ته محقق مدقق نه درځي قران لفظي تخپل محققیت لم محقق وي مو محقق هم نشو ویلې سوایو محقق چې په معنا د څه راځي محقق معنا ده چې تحقیق کوي او محقق څه معنا ده حق يحق چې سړی ګریږي لکه مثلا غارختی وس خجي څومره احادیث ورته یادو مئة الف سورج یو لاک احادیث ورته یادو به اسانی ده سره د هغه د سندونو نه د علماو په خپلو تراجمو کې د ده احوال ذکر کړي او په مصطلح الحدیث هم کتاب لیکلی چې د هغې 500 اشعار دي څومره 500 او باقي کې د الفیه العراقی نه زیات علم دی ها په مصطلح الحديث کې او الفیه لیکل شوی الفیه د عراقی دا غینه پکې زیات علم دی من كلام سيد المرسلين التوضيح في شرح المصابيح درې جلدو عقد الآلی فی الاحادیث المسلسلات والعوالی نن سبا خو قاریان نحو نه پېژني چې څه ته وایي په نحو کې ډېر لوی لاس د ابن الجزري سي او هغه داغه د کتابونو نه پته لګي او د نحویانو اقوال بیا د ابن الجزري سي بارکه وګوره عقیده د ابن الجزري صاحب سو موافق د قران او د سنت وا ډېر لره او د مبتدعين او د اصحاب الاهوانا مشایخ د ابن الجزري صاحب هغه مونږ پرونم څه ذکر کړی الشیخ محمد عبد الوهاب الشیخ احمد ابن ابراهیم ابن الطحان الشیخ احمد ابن رجب الشیخ ابو عبد الله ابن محمد صالح دا ابن الجندی سے الصائغ سے بغدادی سے قروی سے دا ټول د استادان شاګردان هغه د شمیر نه بار دي د ابن الجزري سره تیم په شاګردانو کې را دي چې جزري وي څومره بشماره مشهور داغه په شاګردانو کې ابو الفت محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزيري دا غزوه ده صحیح ده زوی ده ابو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الجزيري ابو بكر احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزيري سلمى أم الخير بنت محمد بن محمد بن محمد بن الجزري او مؤلفات کوم کتابونه یې چې لیکلي نو هغه کې د فوایدو شمیر نشته او ټول قاریان چې کله لیکل کوي نو د ابن الجزري کتاب مخې لکې دي بس ابن الجزري کتاب نه بخا مخالي کې علماء د دغه کتابونو ډېر صفاتونه کړي تعجب کړي تألیف کې خو ابن الجزري صاحب بادشاه و اکثر علمونو کې لیکل کړي او ټولو کې بهترین علم علم القراءات د چغبه کې لیکل کړي کتاب لیکل اتحاف المهره فی تتمه العشره د دې شعرونو د پاره خپل اوزان دي ها د هر شعر خپل وزن دی خپل طریقې ده امام خلیل صاحب د دې ایجاد کړي دا منظومه چې د دې وزن څه دی دا بحر رجز کې ده فی ابحر الارجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل دا په مستفعلون یو شعر اولنی کې بدري پیری مستفعلون لګي او ورپسې دویم شعر کې بدري پیری سو لګي وزن د شعر در لخه بیا رول راته نیغ نیغ ګورئ چې د ګناکار مې وکړو د هر شعر خپل څه دی وزن دی جي عفو رب مستفعل من سامعي مستفعل يوشير محمد په دې وزن باندې چې کوم شعر وویل شي د هغې نوم څه دی؟ رجز. څه نوم دی؟ دا بیا د د دغه غونډې شعرونه نه دي زمونږ پاکستان کې چې کوم شعرونه دي د هر یو د پاره خپل وزن دی او هغه نه دي ها اچو دا ولې ورپورې خلک خان دي دا نن ځواجه څوک شعر وایي څوک ورله سواتیانو بغتای وایي کنه دا تارو به ګتۍ پورې دلې وای د پاس د غر نه وبو راوړم او دا ډوکی مو دا چې خوګيږي داغي وزن نشته نو چې وزن وي نو خلک در پورې خان دي او چې وزن نشته نو خلک یو کس وای ز شیر وا مالور ولا دا ولې بې وزنه دي؟ د هر شعر د پاره خپل څه شی دی؟ وزن دی، علم دی او جدا کنه یاره د شاعرانو ځان ته دنیا ده نو نه ده ځان ته دنیا یتبعهم الغاون نه دي فی کل وادی یهیمون نه دي الا الذین آمنون پکشته